بل ایجاب او قبول په سبب د ایجاب او د قبول نو د دې ملک نه خو به ایجاب او قبول جدا دي نو دوه جواب مې درته ذکر کړ البيع ينعقد بالايجاب والقبول بيع چې دا یا منعقد دا کده بيع عقد مراد کوي نو دا جوړه ده د ایجاب او د قبول نه نو با په معنا د من ده او کده بيع نه ملک مراد کوي اثر مراد کوي نو بیا به البيع دا ملک چې دی ينعقد او دا منعقد کیږي دا د ایجاب او د قبول په وجه باندې ملک د ایجاب او د قبول په وجه باندې راځي اذا كان بلفظ الماضي خو شرط ورته دا دی چې د ایجاب او قبول به دواړه په صيغه د ماضي باندې وي ایجاب بم صيغه د ماضي وي قبول بم صيغه د ماضي وي مثل ان يقول احدهما مثال دا دی چې یو بوي بعتو د ایجاب شو والاخر دویم بوي چې اشتریتو د قبول شو لأن البيع د دې لپاره دلیل پیش کړي لأن البيع انشاء تصرف والانشاء يعرف بالشرع دا په دې څلورم حاشیه کې صغرا او کبرا لیکل دا څلورم حاشیه ته وګورئ دا درته وایم لأن البيع په سر چې کوم حاشیه ده لأن البيع انشاء تصرف شرعي دا صغرا حاشیه کې لیکي لأن البيع انشاء تصرف شرعي دا صغرا وكل ما هو كذلك يعني هر تصرف شرعي فهو يعرف بالشرع دا په شرع پیجندل شي د کبرا فالبيع يعرف به نو بيع به په شرع پیژندل شي د نتیجه ګوره لأن البيع البيع موضوع ده او انشاء تصرف شرعي دی محمول دی او دا حد او ستم دی دا درې ټکی نه دي انشاء تصرف شرعي دا درې لفظ دي دا درې وړه لفظ چې سره یو ځای کې دا محمول دی وکل ما هو كذلك كذلك کوم دا درې ټکی مراد دي انشاء تصرف شرعي هر شی چې انشاء د تصرف شرعي وي حد اوسط شو کنه فهو يعرف بالشرع دا په شریعت پیژندل شي حد اوسط ساقط کا فالبيع يعرف به نو بيع به په شریعت پیژني لن درته وایم صغرا او کبرا نه بغیر بيع امر شرعي دی او امر شرعي د شریعت نه را فهمي او په شریعت کې د دې لپاره ماضی صيغه مستعمل شوې دي د دې وجنه د بیع لپاره به د ماضی صيغه مستعمل وي د صغرا او کبرا په طریقه وي او که په عام انداز باندې وي بیع چې څه شی دی شابسي امر شرعي دی او امر شرعي د شریعت نه را فهميږي او شریعت کې صيغه د ماضی راغلي لدی وجنه بیع کې به ایجاب او قبول په صيغه د ماضی وي او که د صغرا او د کبرا په طریقو یې وای نو دغه ده لأن البيع انشاء تصرف شرعي دا صغرا وكل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع د کبرا فالبيع يعرف به د نتیجه د صغرا د پر دلیل وای اما البيع انشاء دلیل د صغرا بيع ته موږ انشاء ویلې په صغرا کې انشاء ولدا فلأن الانشاء اثبات ما لم يكن انشاء دي ته وای چې داسې یو څه ثابت کی چې مخکې نه موجود دي ته انشاء وای وهو صادق على البيع لا محاله او بيع هم ان شاء ما لم يكن ده بيع هم مخکې نه ورسته شی موجود دی واما كونه شرعيا په صغرا کې تصرف شرعي ورته ویل شوی دی بيع ته بيع ته ان شاء ویل شوی ده ان شاء اثبات ما لم يكن ته او بيع کې اثبات ما لم يكن راځي او په دې صغرا کې تصرف شرعي ورته ویل شوی دی شرعي ولې ده فلان الكلام في البيع شرعا زمون خبره په شرعي بيع کې مفروض هم ده وانما كل كبرى د پر اوس دلیل وای و اما ان كل ما هو كذلك فهو يعرف بالشرع انشاء د تصرف شرعي دا به د شریعت نه را فهميږي لئن تلقي الامور الشرعيه لا يكون الا منه ځکه امور شرعي چې زده کیږي دا د شریعت نه زده کیږي نو بیع یو امر شرعي دی ایجاب او قبول امر شرعي دی بیع خو د ایجاب او د قبول نه عبارت ده بیع امر شرعي دی یعنی ایجاب او قبول امر شرعي دی امر شرعي د شریعت نه را فهميږي نو ایجاب او قبول به د شریعت نه را فهمو او په شریعت کې د دې لپاره صيغه د ماضي مستعمل شي لدی وجه نه بس بیع منعقده کیږي په صيغه د ماضي ګوره لئن البيع انشاء تصرف الف لام د استغراق د پاره ده هر بیع چې دا د انشاء د تصرف ده د دې تصرف سره په حاشیه کې د شرعي قید لګولې ده بیع به د چا نه رفهمو د شرع نه بیع چاته وایي ایجاب او قبول ته یعنی ایجاب او قبول به په شریعت پیژندل کی نو والموضوع للاخبار الموضوع للاخبار اوګد عبارت ده لن عبارت یعنی صيغه د ماضی الموضوع للاخبار صيغه د ماضی ده یعنی صيغه د ماضی قد استعمل فيه شرعا پکې مستعمله شوې ده شرعا پکې صيغه د ماضی مستعمله شوې ده فینعقد به نو بیع به منعقد کیږي په صيغه د ماضي د الموضوع للاخبار په معنا پوه شو الموضوع للاخبار یو د عبارت ته لند عبارت دی صيغه د ماضي چې د قد استعمل فيه دا پکې مستعمله شوه فینعقد به نو بیع به منعقد کیږي په صيغه د ماضي ولا ينعقد بلفظين احدهما لفظ المستقبل نه منعقد کیږي په داسې دوو لفظینو باندې احدهما چې یو پکې لفظ المستقبل صيغه د مضارع وي ګورئ اول په مسله ځان پوي کړئ په صيغه د امر بيع نه منعقد کی یو صيغه د امر ده په امر نه منعقد کی دوهم د مضارع صيغه ده د مضارع صيغه په دوه قسمه ده یا به د مضارع نه حال مرادي یا به استقبال مرادي که د مضارع نه حال مرادي بیا ور باندې بيع منعقد کیږي او که استقبال ترنه مرادي نو بیا ور باندې بيع نه منعقد کیږي نو خلاصه دا چې په دوو صيغو منعقد کیږي په دوو نه منعقد کیږي ټولې صيغې څلور شو په صيغه د ماضي منعقد کیږي په صيغه د مضارع چې مراد تر نه حال وي هم منعقد کیږي صحیح شو په دوو نه منعقد کیږي په صيغه د امر بيع نه منعقد کیږي او په صيغه د مضارع چې مراد تر نه استقبال وي هم نه منعقد کیږي په دې خو سپوږ مسأله خدا شو اوس متن تراشه ولا ينعقد بلفظين بيع نه منعقد کیږي په داسې دوه لفظینو احدهما لفظ المستقبل چې یو پکې لفظ د مستقبلی بخلاف النکاح اوس احدهما لفظ المستقبلی د دینه دوه معناګانې مراد دي یو دا چې د لفظ المستقبلی نه صيغه د مضارع مراد ده چې مراد ترې نه استقبالي په دې خو نه منعقد کیږي دویم دا چې د لفظ المستقبلی نه صيغه د امر مراد ده صحیح شو نو د لفظ المستقبلی دوه معناګانې شوې یو دا چې صيغه د مضارع خو چې مراد ترنه استقبالی دویم دا چې صيغه د امر دا بخلاف النکاح د دې قرینه ده چې دلته صيغه د امر مراد ده ځکه په باب د نکاح کې صيغه د امر ذکر شوې ده چې زوجنی ده نه دا بخلاف النکاح د دې قرینه ده چې د لفظ المستقبلین صيغه د امر مراد په دې پوه شو د لفظ المستقبلی ما درته دوه معناګانې وکړې شابسي یو معنی د صيغه د مضارع چې مراد تنه استقبالي دویم دا چې صيغه د امر نه بخلاف النکاح دا د دې قرینه ده چې صيغه د امر مراد او کدا صيغه د مضارع مراد کین بیا به د قید پکې لګوي چې مراد تنه استقبالي او که مراد تنه حال وي نو بیا په دې نکاح منعقده کی حاشیه باندې خو پوه شو احدهما لفظ المستقبلی بخلاف النکاح په خلاف د نکاح نه وقد مر الفرق هناك الته په کتاب النکاح کې د نکاح او د بیع په مابین کې فرق ذکر شوی دی نکاح په صيغه د امر منعقد کیږي لکه زوجني زوجني نکاح کې تقدم الخطبه والخطبه تقدم د خطبي وي مناسب خطبه وي درنګ تقدم د خطبي وي نو چې تقدم د خطبه او د خطبه راغلو نو هغه دواړه په دې دلالت کوي دا تقدم د خطبه او د خطبه چې په نکاح کې د صيغه د مضارع نه حال مراد دی په نکاح کې تقدم د خطبه او د خطبه وي دا دواړه د دې قرینه ده چې الته د صيغه د مضارع نه حال مرادي دي او چې حال ترنه مراد شون نکاح منعقده او په بيعه کې داسې قرینه نشته بخلاف النکاح یو فرق د نکاح او د بیع په مابین کې دا دی دویم فرق په کې دا دی چې په نکاح کې یو کس د خزه او د تر سړی د طرف نه وکیل کېږي شي یو کس دی د هلک د طرف نه وکیل دی د جنې د طرف نه وکیل دی نو یو کس د دوړو د طرف نه وکالت کوي شي نو ایجاب هم دی کوي قبول هم دی کوي او په بیع کې یو کس بایع او مشتری نشي کېږي ایجاب کوي د قبول د لپاره بل څوک پکاره دی او قبول دی که قبول کړي نو د ایجاب د پاره بل څوک پکار دی نو دا دوه فرق دي پکې بخلاف النکاح وقد مر الفرق هناك وقوله رديت بكذا دا اوس مستقله مسله ذکر کړي بعت او اشتريت په دې باندې بيع منعقده کیږي او رديت بكذا دم قبول دی ښا ایجابم کېدې شي قبولم کېدې شي د ایجاب او د قبول مختلف الفاظ ذکر کړي بعت اشتريت یو لفظ دی رديت بكذا د بل لفظ دی نو په دې خو دا بیع منعقده شو تاسو ورته جواب ورکړئ چې په نور صيغو د امر نه منعقده کیږي خو په دې صيغه د امر منعقده کیږي ځکه دا صيغه متضمنه د ایجاب او قبول لره دا خذ ویلا ځکه چې بیع او شرا شوې ده بعت او اشتریت ویلې شوې دي ایجاب او قبول شوې اوس اخستل پکار دي نو اخستل ورسته د ایجاب او د قبول ناراضي نو دا اقتضاءا پکې ایجاب او قبول راغلو لدی وجه نه خذه باندې بیع منعقد کیږي ځکه دا متضمن دی چا لره ایجاب او قبول لره فی معنا قوله بعت و اشتریت دا درې وړه لفظ په معنا د بعت او د اشتریت کې دي لانه زکه دا هر یو د دې څل درې وړو یؤدي معناه دا معنا د بعت او د اشتریت ادا کوي والمعنا هو المعتبر او په بیع کې معنا ته اعتبار دی الفاظ ته اعتبار نه دی والمعنا هو المعتبر في هذه العقود په دې عقودو کې معنا ته اعتبار دی الفاظ ته اعتبار نه دی په بعضي عقودو کې الفاظ ته اعتبار دی لکه په مفاوضه کې شرکت المفاوضه دا ورسته یو شرکت دی تاسو ته ورسته په هدايه کې راشي ان شاء الله هل الفاظ ته اعتبار دی خو په عامه بیع کې معنا ته اعتبار دی اوس د دې لپاره دلیل پیش کړي چې په بیع کې معنا ته اعتبار دی لفظ ته اعتبار نشته د دې لپاره دلیل دا دی چې کله سره لفظ نو صرف معنا د ایجاب او د قبول وا بیا بیع منعقده ده صحیح ده صرف معنا د ایجاب او د قبول د لفظ د سره شتنه ولهذا ينعقد بالتعاطي لدی وجنه بیع منعقده کیږي په تعاطي کې تعاطي د لپاره ما خه مثال د نسوارو لیدلی دی په دې پاکستان کې دا نسواریان نه د سرک په غاړه ناس دي کلندر ورمنډه کې لس روپۍ ورته کېدي پوړی راوالي نه پکې بیع دوی نه پکې اشترۍ دوی صحیح ده لسګون ورواچي او د نسوارو پوړی راوالي بیع تم پکې نه اشترۍ تم پکې نه خو په معنا کې بیع تو اشترۍ تو دواړه شته دې ته تعاطی وایي او اوریدلې مې دي چې په سعودي کې دکانونه دي هلته پیسې کې د ماشین ته ورواچه وته ته پیپسي روزي کراچۍ کې مې هم لیدلي دي نو دا ګوره لفظ د ایجاب او د قبول پکې نشته تعاطی ده نو په دې تعاطی بیع منعقد کیږي ولهذا ينعقد بالتعاطي د تعاطي په معنا پوه شو کنه چې پیسې کېده او سودا والا چې ریټ معلومي فی النفیس والخسیس په قیمتي شي کې فی النفیس نفیس یعنی مرغوب شي قیمتي شي والخسیس او غیر قیمتي شي چې څوک ورته دومره نظر نه کوي ما یقل ثمنه حاشیه کې لیکي فن نفیسی قیل المراد بن نفیسی د بن نفیسی فن نفیسی په سر حاشیه ده د نفیس دوه معناګانې دي بعضی علما وایي چې مراد د نفیس نه ما یکسر ثمنه چې روپۍ ډېری وي قیمتي شي ما درته د نفیس هم دا معنا وکړه کنه فن نفیسی په قیمتي شي کې قیمتي شی دی روپۍ کې دا قیمتي شی ویسه ایجاب او قبول پکې نشته په خله معنا کې شته کل عبید ولما لکه وینځ او غلامان وبالخسیس ما یقل ثمنه د خسیس نه مراد هغه څه دي چې قیمتي کمی کل بقل لکه ترکاریانی دي والرمانه لکه انار والخبز لکه ډوډۍ واللحم لکه غوخه بس صرف مې درته د دې معنا مقصدو دویم تفسیری ذکر کړی دی چې د نفیس نه مراد هغه دی چې قیمت د نصاب د سرقې نه کمی نصاب د سرقې لس درهم دی چې د لس درهم نه کمی د نفیس نه چې د لس درهم ته رسیدلې یا تر نه زیات د نفیس او چې د لس درهم نه کمی نو دا خصیص نو نفیس او خصیص دواړو کې بیع بالتعاتی جایز ده هو صحیح صحیح مذهب هم ده د امام کرخی د قول نه احتراز کړي ده هغه فرمایي چې دا تعاطی چې د بیع بالتعاطی دا په دې نسوارو کې او په دې خصیصو شیانو کې جایز ده او په نفیسو شیانو کې نه ده جایز او د جمهور علماو په نسبت باندې په دواړو کې جایز ده ځکه تعاطی کې ایجاب او قبول ضمنن شته معنا کې شته او چې ایجاب او قبول پکې راغی نو په نفیسو کې هم بیع صحیح ده په خصیصو کې هم بیع صحیح ده واذا اوجب احد المتعاقدين البيع فالاخر بالخيار یو یو پړه دا ولې ورځ نه وایو ها چې هغه خپل ټیم ته درته خلاص مشکل نه دی ګوره خلاصې درته وایم غرض د صاحب د هدايه بیان د خيار القبول دی خيار القبول دلته په دې هدايه کې ډیر خيارونه راځي خيار قبول دی خيار مجلس دی خيار شرط دی، خيار التعين دی، ډېر خيارات ذکر کېږي، دلته د خيار القبول مسله ده. خيار القبول ګوره دا دی هدايت الله زه تا ته وایم بعتو دا موبایل مې پتا خرج کړو ما بعتو ویلې ده نو تا ته په اشترایتو کې اختیار ده صحیح ده چې ته اشترایتو وای کني وای زما د دې بعتو په وجه پتا دا بیع نه ده لازم پتا نه دی در توان د موبایل ما چې بیعتو ویلې دی د موبایل پتا نه توانېږي بلکې تا ته اختیار د اشترای تو شته چې اشترای تو وایي یا ونه وایي دا رنګې تا اشترای تو ویلې دي چې د موبایل مې واخیستو نو ما ته اختیار د بیعتو پاتې دی اول که بیعتو راغی دا ایجاب دی وروسته اشترای تو قبول دی نو هغې کې اختیار دی کول اشترای تو راغی دا ایجاب شو نو بیعتو کې اختیار دی مطلب باندې پوه شوئ نو بیعتو ویلې شو مخاطب ته د اشتریتو اختیار دی که اشتریتو ویلې شو نو مخاطب ته د بیعتو اختیار دی چې وای کني وای نو ته دکان ته لاړې او دکاندار ته دیلی چې اشتریتو موبایل می واخیستو نو د دکاندار اختیار دی چې تا ته بیعتو وای کني وای در باندې خرڅې کني خرڅې مسله خو اسانه شو دې ته څه وای شاباسي خيار قبول خيار قبول ثابت دی اشتریتو یا بعتو وای او ان شاء رده او کچرته اراده په دې مجلس کې دی رد کی نو په دې مجلس کې د تخیری قبول ثابت دی نو ګوره دوه مسئلې شو یو مسئله د خیری قبول شو خیری قبول اتفاقی مسئله ده دویم دا دی چې دا خیری قبول تر مجلس پورې مقصور دی د مجلس نه اخوا ته خیری قبول بیا نشته اوس په دې مجلس کې ماته ته ویلي بیعت د موبایل می خرج کړو ته د دې مجلس نه پاتې دي سبا ته راغلي او سبا راته اشترایتو وای دا سبانه اشترایتو ته اعتبار نشته په دې مجلس کې به اشترایتو وای په دې مجلس کې ته ته اختیار نو مسلې دوه شو شابسي اوله مسأله دا ده چې خياري قبول شته دویم دا چې شابسي مقصور دی تر مجلس پورې په ماورا د مجلس کې نشته واذا اوجب احد المتعاقدين البيع چې کله ایجاب کیو د متعاقدینو بيع لرف الاخر بالخيار لكن التالي باطل فالمقدم مثله دلیل د پاره د بوتلان د تالی لاندې نقطې لیکلې فما فرضناه بيعا لم يكن بيعا کوم شي ته چې موږ بيع ویلې و دا به بيع نشي هف یعنی هاذا خلف دا خلاف المفروض دی بیا دا خو مې د هغه طالبانو په انداز درته ویلي چې چا منطق ویلي ګوره لو لم يثبت له الخيار دا مقدمه مقدم خو پیژنئ يلزمه حكم العقد من غير رضواه دی تالی لكن التالي باطل فالمقدم مثل تالی باطل دی چې ترادوی را نشي او ملک راش حکم العقد ملک دی کنه عقد نه بيع مراد ده حکم نه څه مراد دی ملک ګوره ما بعتو ویلې ده اوس کته ته اختیار را نشي تا ته اختیار د اشتریتو ثابت نشي ما بعتو دا موبایل می پتا خرڅ کړو تا ته اختیار د اشتریتو را نشي یلزمه پتا لازم شو حکم العقد چې هغه ملک دی حکم د عقد ملک دی یعنی ستا ملک په دې موبایل راغلو من غیر رضواه بغیر د رضا ستا ته راضی نه یو د موبایل مالک شوی صحیح شو راضی نه یو د موبایل مالک شوی لكن التالي باطل دا خبره باطله ده چې ته راضي نه یو د موبایل مالک شي راضي نه یو د مبيعي مالک شي دا خبره باطله ده لكن التالي باطل دا باطله ده ولې باطله ده لاندې نقطې ورته دلیل لیکل ځکه باطله ده چې فما فرضناه بيعا لم يكن بيعا بيع کې خو تاسو پروز دکړه په حاشیه کې د ترادوی قید لګیدل کوم شی چې کوم شی ته چې موږ بیع ویلې دا موږ بیع فرض کړې دا هغه بیع نشو نو نه دي شي کنه څه نقصان راځي وای هفو دا خو خلاف المفروض دی خلاف المفروض بنه کې خو شو ان شاء الله او آسان انداز باندې ما درته ویل چې ما بیعتو ویلې ده او ته د دې موبایل مالک شي نو دا بیع مون فرض کړی دا خو بیع نشو ځکه ترادوی پکې نه دراغلی او ملک پکې راغلی لانه لو لم يثبت له الخيار زکه کچرته مقابل ته خيار ثابت نشي نو يلزمه مقابل باندې بلازم شو حکم العقد حکم العقد معنا باندې خو پوه شو ان شاء الله حکم العقد ملک ته وایي عقد بيع ده حکم ملک ده نو ملک براشي من غیر رضواه بغیر د رضا د مشتری نه واذا لم يفيد الحكم بدون قبول الاخر نو خلاصه دا چې خيار قبول ثابت ده که خيار قبول ثابت نشي نو بيع به بيع نشي صحیح ده او چې خيار قبول ثابت شو و اذا لم يفيد الحكم چې کله د افاده د حکم نه کړه ما بعت ویلې ده تا چې ترڅو اشتریت نه ویلې نو ستا ملک ناراضي چې کله د اشتریت ویلو نو بیا د ملک راضي او چې اشتریت د نه ویلې نو ملک ناراضي و اذا لم يفيد الحكم او چې کله ملک رانغلو چې کله افاده د ملک نکړه چې کله ملک د اشترایتونه بغیر بغیر رانغلو بدون قبول الاخری یعنی بغیر د اشترایتونه د اشترایتونه بغیر چې ملک رانغلو نو چې ملک رانغلو دریمه مسأله واوره فللموجب ان يرجع نو د ایجاب کوونکې د پاره دا حق شته چې هغه په خپل ایجاب کې رجوع وکړي دا درېمه مسله ده ما بیعتو ویلې ده دا لا تر اوسه اشتریتو نه دی ویلې ما په خپل بیعتو کې رجوع دا درې مسله ګوره درې مسلې زده کړې اوله مسله دا ده چې خياري قبول ثابت دی دویم دا چې خياري قبول تر مجلس پورې مقصور دی دریم دا چې د خياري قبول نه مخکې موجب رجوع کوي شي موجب د خپل جواب نه رجوع کوي شي چې ترڅو خياري قبول نه شي و اذا لم يفيد الحكم او چې کله افاده د ملک نکړه بدون قبول الاخر بغیر د قبل اول د دی بلنا یعنی بغیر د اشترایتو نه ملک نه دی راغلی فللموجب نو د ایجاب کوونکي دپاره ان یرجع دا حق شته چې دی د خپل ایجاب نه رجوع وکړي د خپل ایجاب نه ولې رجوع کوي لخلوه عن ابطال حق الغیر ځکه د ده دا رجوع خالی ده د ابطال د حق الغیر نه په دې کې د بل چا حق نه باطلی نو ما بیعتو ویلې ده تعالی اشترایتو نه دی ویلې ما د خپل بیعتو نه رجوع کړه په دې کې مې د چا حق نه دی باطل کړی نو زه دا رجوع کوي شم معترض اعتراض کوي چې په دې کې خو پر دې حق باطل ولې تا ونه ویلې چې ما بعتو ویلو تا ته حق د اشترای تو راغلو او چې ما د خپل بعتون رجوع وکړه هغه ستا حق می باطل کړو کنه ستا حق د اشترای تو وو هغه حق می باطل کړو نو حاشیه کې جواب کړی دی چې یو حقیقت دی بل حق دی یو طرف ته حقیقت دی بل طرف ته څه شی دی حق حق په مقابله د حقیقت کې کل عدمي نو هغه حق ته اعتبار نشته ځکه دلته حقیقت الملک وانما يمتد د دې دلیل د لپاره دلیل چې دا به تر دې مجلس پورې مقصور وي د دې مجلس تر اخره پورې د حق د قبلتو شته د اشترایتو حق ورته شته وانما يمتد په دې کې دفه د اعتراض کوي خلاصه د اعتراض دا ده چې دلته دوه صورت نورم دي یو دا چې دا خياري قبول ای آنی کی آنی شی کی ما در تبیح تو ویل دی تا ته د اختیار د دې پسې آن کی وی د دې پسې چې کم آن دی په دې کې د درتا خیاري قبول ثابت شي د دین ورسته د درته ثابت نشي په دې مجلس کې نو یو احتمال پکې دا دی چې خیاري قبول دی په متصل آن کې ثابت شي دویم احتمال پکې دا دی چې دا خیاري قبول دی په ماورا د مجلس کې ثابت شي نو دا دوه احتمال دې پرېښود دا یو احتمال دې مختار کړو چې په یو آن پورې مقصور نه دی او په ماورا د مجلس کې مختیار نشته بلکې د دې مجلس تر اخیره پورې یو غنټه مجلس دی دوه غنټې مجلس دی د دې مجلس تر اخیره پورې ورته حق د خياري قبول دی دا ولي نو د جواب کوي بی فکر اشتری تو کی تا ته نقصان دی ځکه دا موبایل به خراب وي تا ته د سوچ موقع درکول پکار دی چې ته سوچ وکړي چې د موبایل کې د ګټه شته کنه پام د مجلس کې سوچ وکړي نو که په دې متصل آن کې خيار قبول ثابت کو په دې کې عسر دی نو موږ دفع د عسر کو یوازې متصل آن کې خيار قبول نه ثابت وي نو دفع للعسر د پاره د دفع د عسر وتحقيقا لليسر او دارنګ دفع د عسر په دې طریقم ده کچرته په مورا د مجلس کې خياري قبول پاتې شي نو تا ته ما بعد ویل دي او ستا اشترایتو درې ورځې شي درې ورځې په اشترایتو کې ولګي درې ورځې بعد بیا ما ته وای چې نه اخلم نو دې درې ورځو کې ما ته بل غاک پیدا کېدو د بل غاک نه دیم خراب کړم او تام دا موبایل وانه خشته نو ما ورا د مجلس کې معسر دی او په دې متصل ان کې څه شی دی عسر نو د پاره د دفع د عسر وتحقيقا لليسر او د پاره د ثابتولو د يسر چې مشتری ته خبره اسانه شي هغه پکې سوچو کې او پم د مجلس کې یا اشتریته وي یا رد کې والکتاب کل خطاب د څلورمه مسله ده خط پشان د خبرو ده ګوره ما درته په خله بیعتو ویلي نو په دې مجلس کې تا ته د اشتریتو اختیار یا ما درته په خط کې لیکلی و چې بیعتو نو په کوم مجلس کې چې تا ته دا خط در ورسېدلو په همدې مجلس کې به یا قبول کوي یا برد کوي والخطاب کل والکتاب کل خطاب وکذل ارسال درنګ ارسال د حاضرنا ګوره ما درته په دې مجلس کې بیعتو ویل دی تا ته په دې مجلس کې د اشتراکتو اختیار دی یا مې څوک در ولېږلو هغه زما د طرف نه تا ته بیعتو ویلې نو په دې مجلس کې چې تا ته بیعتو در ورسېدو نو تا ته د اشتریتو اختیار دی حتی اعتبر تر دې چې معتبر د مجلس بلوغ الكتاب هغه مجلس په کم مجلس کې چې تا ته د خط در ورسېدو و ادای الرسالتی او هغه مجلس معتبر دی په کم مجلس کې چې دا پیغام تا ته در ورسېدو ادا د پیغام شو ادا الرسالتی یعنی ادا د پیغام درته څو مسلې شوې خیر قبول ثابت دی خیر قبول مقصور دی تر مجلس پورې چې ایجاب وشو د خیر قبول نه مخکې د رجوع حق شته صحیح څلورمه مسله خط او پیغام دم داسې د لکه خطاب صحیح پنځمه مسله تفریق الصفقه ناجایز ده دا قانون زده کړئ دا په هدايه کې تاسو ته ډیر پکار کیږي تفریق الصفقه ناجایز ده دا یو قانون دی تفریق الصفقه قبل التمام ناجایز ده دا قانون زده کا خوش مشه تفریق الصفقه دا ده چې یو کیلو ټماټر دی د دې یو کیلو ټماټرو په باره کې ما تا ته ویل بیعتو او ته ما ته وای چې نیم کیلو قبلتو نیمه کیلو کې قبلتو هغه نیمه کیلو چې ښه دي هغه دې قبلتو کړو او دا نیمه کیلو چې خراب دي دا دې ما ته واپس کړه دا نیمه کیلو خو زما نه څوک نه اخلي بیا زه خو ښه او خراب سره یو ځای کوم یو ځای خرڅوم ښه او خراب دکاندار یو ځای کوي او یو ځای خرڅوي نیمه کیلو ښه ټماټري نیمه کیلو خراب ټماټري ټول یو ځای کې پته یې خرڅ کړي او ته چې نیم قبول کې او نیم رد کې دا تفریق الصفقه ده نو په دې کې دکاندار ته نقصان دی دا تفریق الصفقه قبل التمام نه ده جایز نو چې الله تعالی په دې کې نیم خدي نیم خراب دي نو الله به تفریق الصفقه نه کوي ټول به قبلې وای د دې د پاره صيغه د جمع ذکر کړه چې تفریق الصفقه خو نه ده جایزه نو دا کمزوري عبادت به د ښه عبادت په ځمن کې قبول شي دا مې د توضیح د پاره درته ویل ښه تفریق الصفقه قبل التمام نه ده جایزه وليس له ان يقبل في بعض المبيع د د د پاره د حق نشته ان يقبل في بعض المبيع چې د قبول کی فی بعض المبيع په بعض مبيع کې چې بعض مبيع قبول کی او بعض رد کی حاشیه وګوره د لیسه په سر چې کوم حاشیه ده وليس له چې خبر باندې پوه شي دا قانون ډیر په کار کیږي لدی وجه نه خزان په پوي کا ليس للبائع ان يقبل البيع في بعض المبيع وهذا اذا اوجب المشتري في شيء كذا قال العيني وقال في الكتاب وقال في الكفايه وليس للبيع نه د بایع د پاره ان يقبل البيع چې دا بيع قبول کی فی بعض المبيع په بعض مبيع کی وهذا دا حکم کله دی چې کله زکتا باندې وین دوړه خرڅ کم یو وین دوړه ده او ما درته ویل چې دا یو وین دوړه بیعتو او ته وین نیمه وین دوړه کې قبلتو دا نشي ویل یا په دوو کې وي و اراد المشتری ان يقبل العقد في احدهما دون الاخر او مشتری را د وکړه د دوه ان دوړو ایجاب شوه دی او مشتری یوم قبلی بل نه قبلی فهذا على وجهين نو د دې بیا دوه صورت دي یو دا چې ان كانت الصفقه واحده كعقد یو یو عقد کې متا ته ویلو چې بعت دا دواړه متا باندې په یو ځای خرج کړو نو فلیس له ذالک التم تا ته دا حق نشته چې وین دوړه والی او بل رد کی و ان كانت متفرقه فله ذلك كعقدنا پکې دوه د ان دوړه من در باندې خرڅ کړه دا دوهمه ان دوړه من در باندې خرڅ کړه نو ته اوس ویلې شي چې اوله می واخیسته دویمه نه خله او که یو ځای می درته ویلی وي چې دویم دوړه می در باندې خرڅ کړي نو بیا دې ځکه ته داسې نشویل چې و می واخیسته بل می رد کړه خلاصه دا چې حاشیه کې درې صورتونه ذکر کړل که یو یې دواړی او ما ویل چې دا یو مې در باندې خرڅ کړه دې کې به تفریق او صفقه نه کې که دوی یې دواړی وي نو که په یو حقت کې مې درته ویلي وي چې دا مې در باندې خرڅ کړي بیا به تفریق او صفقه نه کوي او که چېرته دوه حقدونو کې مې در باندې دوی یې دواړی خرڅ کړي وي نو بیا تا ته تفریق او صفقه جایزه ده صفقي دوه دي کنه تفریق ناراضي وليس له ان يقبل في بعض المبيع او د تنه د جایزه چې د بيع قبول کی په بعض المبيع په بعض مبيع کې ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن او دام نه د جایزه چې په سمنو کې تفریق راشي ګوره دای دوړه مې در باندې په 100 روپۍ خرڅ کړه ته وای چې ما په 1500 واخیست نو دا قبولم صحیح نه په دې پوه شو چې تفریق په سمنو کې راشي ولا ان يقبل المشترى ببعض الثمن لعدم رضا الاخر بتفرق الصفقه ځکه یو جانب بیا په دې تفرق د صفقې راضی نه دی الا اذا بين ثمن كل واحد مگر دا چې د هر یو ثمن جدا جدا ذکر کړي دوی دوړي دی او د هر یو ثمن جدا جدا ذکر کړي نو دا په لفظ کې کيو حق دمي خو په معنا کې دوه حق دي لانه صفقات معنا ځکه دا په معنا کې دوه حق دي وايهما قام عن المجلس قبل القبول بطل الايجاب اوس ما ایجاب کړی دی چې بیعتو او تعالی قبول نه دی کړی د مجلس نه پاتې دی نو چې د مجلس نه پاتې دی خیری قبول ختم شو ما ورا د مجلس کې خیری قبول نشته و ايهما قام عن المجلس او هر یو چې د مجلس نه پاتې دو قبل القبول مخکې د قبل ولود دی بل نه بطل الايجاب نه د ایجاب باطل شو لان القيام دليل الاعراض ځکه دا پاتېدل دلیل د اعراض دی یعنی اصل اعراض دی کته اعراض وکړو پم دې مجلس کې دې اعراض وکړو پاتېدل نه بل کار دې شروع کړو نو ام خیر قبول دې ختم شو او دا دلیل د رجوع دی وله ذالک علی ما ذکرنا او د د لپاره دا رجوع شته علی ما ذکرنا د حاشیه کې وای دا د دې ځبنې چې کوم حاشیه ده و ايهما قام عن المجلس لګه فائدہ پکې ده لدی وجنه د حاشیه بو وایو بیا چې بلد شي ور سره بیا څه مشکل درته نه جوړیږي ها هنا فوائد ګوره تفریق الصفقه قبل التمام نه ده جایزه او خياري قبول تر مجلس پورې مقصور دی په ماورا د مجلس کې نشته اوس که یو د مجلس نه پاتې نو ما ایجاب کړي ته د مجلس نه پاتې دي نو خياري قبول دي ختم شو نو صرف پاڅېدل نه دي بلکې نورم دلایل د اعراج شته حاشیه کې درته بیانې دلته فواید دي الاولى اوله فائدہ دا ده چې ان المذکور فی عامه الكتب په عامو کتابو کې دا ذکر شوی دا چې ان مطلق القیام مطلق پاتېدل سواء کان مقرونا بالانتقال ام لا برابر خبر دا چې د پاتېدلو سره تلل وی او کني خو چې خالي پاڅېدی، بیا تللی وی او که نه یې تللی، انتقال دې شوی که نه شوی، دلیل الاعراض دا دلیل د پاره د اعراض دی نو یو مذهب دا دی چې خالی پام دی مجلس کې چې ودرې دیم خیری قبول دی ختم وقید شیخ الاسلام خورزاده فی شرح الجامع الصغیر هغه پکې قید لګولې چې وازی قیام دلیل د اعراض نه دی بلکې قیام مع الانتقال دا دلیل د اعراض دی چې پاتېږي او لاړ شي بالذهاب عن المكان وقال العيني في البناية قول المصنف قام عن المجلس دليل على أن الذهاب قام عن المجلس ده اوس ترجیح ذکر کړي مذهبونه خود وشو یو مذهب وای چې نفسي قیام دلیل د اعراض ده بل وای چې قیام مع الانتقال دلیل د اعراض ده دا د هدايه عبارت دا د دې دویم مذهب تایید کوي چې قیام مع الانتقال ګوره قام عن المجلس دا عن په دې دلالت کوي چې انتقال هم شوی قال العيني في البناية قول المصنف قام عن المجلس دليل دا دلیل دی په دې خبره چې ان الذهاب شرط چې ذهاب شرط دی لأن القيام عنه يتحقق بالذهاب ځکه یو قیام فی المجلس دی یو قیام عن المجلس قیام فی المجلس دا دی چې په دې مجلس کې ودرېږي او قیام عن المجلس دا دی چې د دې مجلس نه لاړم شي نو قیام مع الانتقال فانه لو لم يذهب زکه که په دې مجلس کې درېدلې وي او تلې نه نو دا سې نشو ویلې چې قام عنه قام عنه به نشو ویلې بلکې قام فيه به به والثانيه دویمه فائدہ په دې فائدہ خو پوه شو دویمه فائدہ دا ده چې ان اطلاق المصنفي یشمل ما اذا قام لحاجت کما فی الحاوی دا درېدل مطلق دي د حاجت د پاره درېدلې کې به ضرورت درېدلې خو چې و درېدي نو خيار مجلس دي ختم شو د ضرورت د پاره کې به ضرورت ای ان اطلاق المصنف مصنف د حکم مطلق ذکر کړی دی یشمل دا شامل دی ما اذا قام لحاجت کما فی الحاوی لكن في القنيه دا د حویم یو کتاب دی قنيه بل کتاب دی لو قام لمصلحه که د ضرورت د پاره پاتې دو زنګنونو کې درد راغی یک دم ودرې نو د مصلحت د پاره پاتې دی لا معرضن اعراض کوون کې نه دی نو لا يكون دلیل الاعراض نو دا درې دل دلیل د اعراض نه دی هغه درې دل دلیل د اعراض دی چې به ضرورت دی او کم درې دل چې د ضرورت لپاره یا غ دلیل د اعراض نه دا بل مسله دریمه مسله انه يفهم مما ذكره من الدليل د چې کوم دلیل ذکر کړو دلیل دا ویل کنه چې ان القيامه دلیل الاعراض نو دا قیام دلیل د اعراض دی د دینه معلومیږي چې یوازې قیام نه دی یوازې قیام باندې خیاري قبول نه ساقطيږي بلکې هر شی چې دلیل د اعراض په غي خیاري قبول ساقطيږي دا قیام دلیل د اعراض دی نو اصل اعراض دی اصل څه شی شو شابه اعراض نو په اعراض خیاري قبول ساقطي نو دا قیام دلیل دی د اعراض نو اصل پکې مقصود څه دی اعراض نو ګور او ثالثه انه انه يفهم شان د را فهمي کې مما ذکره من الدليل ان كل ما يدل على الاعراض هر شی چې په اعراض دلالت کوي يبطل الاجابه هغه اجابه باطلي کل اشتغال بعمل اخر غیر ما عقد المجلس له لکه یو سړی په دې مجلس کې درېدل نه دی خو مجلس د یو شي د پاره جوړ دی د په بل شي کې مصروف کل اشتغال لکه ځان مشغولول بعمل اخر په بل عمل غیر ما عقد المجلس له چې دا بل عمل مغایر دی د اغي عمل نه چې د کم د پاره مجلس منعقد شوی دی من اکل لکه خوراک اما اذا اکل لقمه او شرب الا اذا اکل لقمه او شرب مگر دا چې یو غړ پوبوس کی یا یو لقمه خوراک من اکل لک پام دی مجلس کې ناس ته دا مجلس د بیع لپاره منعقد دی د پکې خوراک شروع خو یو مړی خوراک نه یو غړ پوبنه دا دلیل د اعراض نه دی پورا خوراک اما اذا كان القدح في يده الا اذا كان القدح في يده ګوره كالاشتغال بعمل اخر غير ما عقد المجلس له من اكل الا اذا اكل لقمه او شرب الا اذا كان القدح في يده مگر دا چې پیلې تیر لاس کې ودی ټیم کې دی ایجاب کړي زما لاس کې جام دی او تعالی ته ایجاب وکړو نو موضوع وسکړي دا دلیل د اعراض نه دی او نوم دا نومم دلیل د اعراض دی الا النوم جالسه النوم جالسه دلیل د اعراض نه دی خیری قبول تر دې پورې ختم شو ان شاء الله چې زده کړی به وي ګوره خلاصه د نن سبق دا ده اوله مسأله دا ده چې بیع د بیع رکن ایجاب او قبول دی خو ایجاب او قبول د دې لپاره څلور صيغې دي کدوړه صيغې د ماضي وي نو بیع وشوه که دواړه صيغې د مضارع وي خو مراد ترنه حال او بيم بيع وشو او که دواړه صيغې د مضارع وي مراد ترنه استقبال او بيع نه کیږي او یا دواړه یا یو صيغه د امر و نو بيم بيع نه کیږي یو مسأله دویمه مسأله دا ده چې اعتبار الفاظ ته نه دی بلکې اعتبار معناګانو ته دی نو بيع بالتعدي جایزه ده ځکه دلته په معنا کې ایجاب او قبول شته بل مسأله دا ده چې خيار قبول مشتری ته یا بایع ته ثابت دی بله مسئله دا ده چې دا خياري قبول به په دې مجلس کې وي بله مسئله دا ده چې د خياري قبول نه مخکې موجب د خپل ایجاب نه رجوع کولای شي صحیح ده بل مسأله پکې دا ده چې تفریق الصفقه ناجایز ده تفریق الصفقه په مبيعه کې که په سمنو کې دا ناجایز ده او یو درې مسلې په دې حاشیه کې ان شاء الله چې پنځل لس منټه تفریح وکړي به راشي لس منټه پنځل لس نه لس منټه